سل یو نه سل شپږه بیا پوری ده دریمه برخه یو سل واویا نه 235 پوری ده په دې کې دویمه مسله دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او تلورمه برخه 245 تر اخره پوری ده پای کې انفاق فی سبیل الله مسله بیانېږي بیا دویمه برخه پای کې اثبات د رسالت یو سلیون یو سل شپږه بیا پوری هغه کې نه اعتراضات چې په پیغمبر علی السلام باندې کېدل دا غي جوابونه وکړه پاره کې مونږه د و اعتراضات او ورسره د واقع د ابراهيم عليه السلام تکرار شوی وو نن به ان شاء الله مونږه اتم اعتراض دغه نه اعتراضاتونه دغه تکرار شروع کوو نه هم اتم او نه هم سيقول سفهاء زرد چې وای به وقفان اتم اعتراض په پیغمبر علی السلام باندې داو چې موږ ستاره رسالت ځکه نه منو چې تا د پیغمبرانو قبله پرې خو د ټولو پیغمبرانو قبله بیت المقدس و بیت المقدس و او تا پرې خو نو لہذا موږ ځکه تا نه منو سيقول السفهاء دلته اوس داغه جواب کوي سيقول السفهاء زرد چې وای به وقفان من الناس د خلقونه ما ولاهم سشي واړول دوی ان قبلتهم التي د قبله د دوی التي هغه قبله نه قانون عليها چې دوی پاغه باندې اوس جواب کوي کول ورته وای لله خاص د الله په اختیار کې د المشرق مشرق والمغرب او مغرب نو چې الله موږ ته کوم مخ ته وکم کی هغه طرف ته مخ کو يهدي من يشاء توفيق ورکي الله چاله چې وغړي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نیغه وکذالک لکه څنګه چې صحابه کرامو د پیغمبر علی السلام تابعداري وکړه د غرنګي جعلناکم وګرځولې موږ تاسو ځکه قبله چې کله تحویل د قبله وشو نو ټولو صحابه کرامو د پیغمبر اسلام تابعداري وکړه او بعض خلکو په پیغمبر اسلام باندې اعتراضات شروع کړه نو الله وی وکذالک لکه څنګه چې د پیغمبر علی السلام تابعداري صحابه وکړه سوال جواب وسره ونکړو نو دغه رنګ جعلناکم وګرځول موږ وګرځول موږ تاسو یعنی صحابه یادی چې وګرځولې موږ تاسو امتون یو ټولګه وسطن عادلان لتكونوا شهداء د دې لپاره چې شي گواهان علی الناس په خلکو باندې ويكون الرسول او شي پیغمبر علی السلام علیکم په تاسو باندې شهیدن گوا وما جعلنا القبلة التي او نه د ګرځولې موږ قبله هغه كنت عليها چې توی پاغي باندې یعنی د ما د تحویل د قبله د پروګرام زکه وکولوي چې الا مگر لنعلم دې د پاره چې ښکارا کومنګا من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعدار د پیغمبر علی السلام دی ممن د هغه چانه ينقلبو علی عقبیه چې اوړي په خپل پوندو باندې چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک په پیغمبر باندې اعتراض کوي یا لنعلم کې معنا د بیلولم ده الا مگر للعلم د دې لپاره چې بیل کومګه مناغه سوق یتبع الرسول چې تابعدار د پیغمبر علی السلام دی ممن دا غچانه ينقلبو على عقبيه چاوړي په خپل پوندو باندې وان كانت لكبيره او یقینا دا د پیغمبر اسلام تابعداري لکبيره خامخه سخت کار یعنی پس د سنتو تابعداري الله وی سخت کار دی اسانه کار نه دی خپل رسم رواج پر خل الا مگر نه دی سخت کار عل الذين پاکستانو باندې حد الله چې توفیق ورکړي الله وما كان الله او نه دی الله ليذيع ايمانكم چې برباد کړي تاسو منځونه ایمان دلته معنا مونږ ده ځکه سوالو چې موږ خدای مونږونه چې بیت المقدس ته کړی دي دا به قبولي کنه نو الله وی تاسو چې بیت المقدس ته کوم مونږونه کړی هغه به قبولي هغه الله وی زبر بادو منه ان الله یقینا الله بالناس په خلق باندې لروف الرحیم وا وا مهربان دی رحیم ډیر مهربان دی قد نرا تقلبا یقینا وینو موږ تقلبا پریشانی وجه کا د ذات ستا فی سماء پاسمان کې فلن ولینک نو وا بډو تعالی را قبلتن یوی قبله ته ترداها چې ته چې ته پسند کې هغه لره ان آینده بستا د خوخی د قبله فولی وجهک نو واړه مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام یعنی تحویل د قبله حکم راغو وحيث ما كنتم او چرته چې تاسو فولون واړوي وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف د بیت الله شریف وان الذين يكننا کسان اوتل کتابه چې ورکړې شوی د وته کتاب لا يعلمون خامخه پويږي دوی انه الحق چې خامخا دا قران کریم یا انه الحق چې دا تحویل د قبله یا دا طریقه د پیغمبر علی اسلام حق او حق د من ربهم طرف د رب د دوینه وم الله بغافلین او نه دی الله به خبر اما دا غسنه یعملون چې دوی عمل کوي ولئن اتیت الذین او کچه اوس ته یکوز مؤمنانو ته ولئن اتیت الذین او کچه ته او کچه ته راتلو کې الذین کسانو ته او تل کتابه چې ورکړې شوی دی وته کتاب بكل آیتن په هر یو دلیل باندې نو ما تبعو قبلتک متابعداري نه کوي ستاده قبله هر قسمه دلیل دی کو ورته راوړو کله اسمان او ته خطر راوړي مړي راځوند شي بیا هم دوی ستا خبره نه مني الله وي و ما انت بتابع بتابع قبلتهم او نه ته تابعداري کوونکې د دوی د قبله و ما بعضهم او نه دي بعض د دوی بتابع تابعداري کوونکې قبلته بعض د قبله د بعضو یعنی دا يهود او نصارا په خپل منځ کې په قبله وران دي ولا یعنی تبعات او کچرته تابعداري او کې اهوا هم د خواهشاتو د دوی د دوی خواهش پسې لاړې او د دوی خپګان او خوشحالي دي ولټوله من بعد ما جاءك پس دا غنه چراغله تا ته من العلم د علمنا ته د حق خبر نه پوي شوې او ته بیا هم حق خبر د پرې خو د خلکو خواهش پسې لاړې نو انک یقینا ته ایزن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمانو نه به الذين ظالمان الذين دا ظالمان اوس حق پرست علما یادې ښه الذين ظالمان ندي هغه کسان اتیناهم الكتاب چې ورکړې موږ غوي ته فهم د خپل کتاب پوهه د خپل کتاب يعرفونه پیجن دوی دی قران لره یا پیجن دوی دا پیغمبر علی السلام یا پیجنې دوی دا تحویل د قبله کما لکه څنګه چې یعرفونه پیجنې دوی ابنا خپل ځامن لکه څنګه چې وسړی خپل زوی پیجنې چې دا زما زوی دی په هغه کې شک او شبهه نه کوي همدغه رنګ دوی په دې پوي کې چې دا قران د الله کتاب دی په دې کې دوی دا شک نه دی یا دا پیغمبر چې دا د الله پیغمبر دی دوی ته په دې کې شک نشته دی و ان فریقا منهم او یقینا یو ډله د دې هو موليها چې دا م... چې دا خلک موليها اړي مخه غیتا نو فاستبقوا الخيرات نو یو بل د مخکې شي په نیکو کې اينما تکونو چکم زی کې چي تاسو یاتی بكم الله را بولی تاسو الله جميعا ټول ان الله یقینا الله على كل شيء قدير پاروشي معنی قدرت والا دی ومن حيث خرجت او کم زینه چوزی ته فولي وجهك نو واړه مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وانه یقینا مسجد حرام طرف ته مخ اړول للحق خامخه حق دی یا دا قران خامخه حق دی یا د پیغمبر اسلام رسالت خامخه حق دی من ربک طرف درفستانه او الله بغافرین او نه د الله به خبره اما دا غسنه تعاملون چې تاسو عمل کوئ ومن حيث خرجت او چرته چې تاسو خر او او د کم زینه چې وځي تاسو فولی وجهک نو واړوي مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او چرته چې یی تاسو فولو نو واړوي وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام لالا يكون للناس دا تابعداري د پیغمبر علی السلام وکي زکه چې لالا يكون للناس دې د پاره چې نشي د پاره د خلکو علیکم پتا سبحانه حجت دلیل او بهانه چې خلک پتا سبحانه د بهتان لګاو یا د لان تان کولو بهانه وته ملاو نشي الا الذين مگر هغه کسان دلته الا په معنا د لکن ده الا الذين لكن هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم د دوی نه نو هغه په دروغ باندې بیا الزام لګي یا الله وی بعض خلک د سې دي چې هغه کوته رښتیا ملاو نشي خو په دروغ باندې خامخا یو نه یو څه الزام خلګي نو فلا تخشوهما نو مې یریږي د دوی د الزاماتونه وخښونی او زمانه و یریږي د دوی د خبرو نه مډاریږي وليتم او تابعداري د پیغمبر علی السلام وکي ځکه چې ليتم دې لپاره چې پوره کما نعمتي نعمت خپل علیکم په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او خامخ چې تاسو هدایت عمومي کما پوره بکم خپل نعمت څنګه به پوره کما کما لکه څنګه چې ارسلنا راولې ګلو مونږه فیکم پتا سو کې رسولن یو عظیم شان پیغمبر منکم تاسو نه یتلو علیکم چلولی پتا سو باندې آیاتنا زمون آیاتونه و یزکیکم او پاکی تاسو د اخلاق رزلونه و یعلمکم الكتاب او خودنه کی تاسو ته د الله د کتاب والحکمت او د سنتو ويعلمكم او خودنه کوي تاسو ته ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې نوې تاسو په هیدون کې فذكروني نو یاد کوي مال را پنه په خپلو یاد کوي مال را په منلو زما د احکامو کې یعنی زما یاد دا ده چې تاسو زما تابعداري وکړئ اذکر کوم نو یاد بکم تاسو په خپل نعمتونو کې وشکرو لي ځکه کته الله په خله یادې الله اکبر سبحان الله لا اله الا الله ذکر کې لیکن په احکاماتو کې د الله نه د یاد په معاملاتو کې د الله نه د یاد آی کې ته د الله خلاف کې نو دغه خله معنی د الله اکبر ویل د اسی بفایدې دي د حرام خورلو په وخت کې د الله نه د یاد ظلم زیاتی کول وخت کې د الله نه د یاد نو دا ته اسی غپ لګې نو فذكروني نو یاد کئ مال را په احکام منلو کې اذکرکم یاد وکم تاسو په نعمتونو کې وشکرولي او تابعداري وکي زما شکر ادا کوي زما د نعمتونو ولا تکفرون او ناشکری مکوي زما د نعمتونو یا ایها الذین آمنو او مؤمنانو استعینوا بالصبر امداد غواړي د الله نه پک لګیدو سره په دین کې والصلاه او په مون سره ان الله مع الصابرین یقینا الله سره د کلک کیدونکو دی کلک کیدونکو دی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله او مو وای تاسو لمن هغه چاله يقتل في سبيل الله چې وجل شو په لار د الله کې اموات ابس مړ ان دا ابس مړ نه دي چې دا ته وي چې زلاړو زندگی تبا شونه بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو کې شعور نشته چې سره کم ژوند دي دوی ته الله یو خپل ژوند ورکړي برزخی ژوند تاسو په هغه ژوند نه پويږئ ولنبلونکم نو کده مرګ نه بچوي نو الله وی بل امتحان به در باندې خو امتحان به خامخایي ولنبلونکم او خامخا امتحان بکو موږ تاسو به شیئن په یو شی سره من الخوف د يرنا والجوع او د لوګینا دا اوس هغه شیونه یادې هغه امور یادې چې الله په دې سره به تاسو امتحان کوم ولنبلونکم خامخ امتحان به کوم تاسو بشین په یوشي سره من الخوف د لوګ د يرنا یره به درمانه راولم والجوع او د لوګینه ونقص من الاموال او د کموالي د مالونو نه والانفس او د کموالي د نفسونو نه والثمرات او د میوونه یعنی یره به درمانه راځي لوګه به درمانه راځي کاروبار کې به تاوان درته رسیږي دا رنګې مړی به درکره کیږي یا په خپل مرز یا په بل څه وجه باندې می دا رنګې خوراک کې به کمی راځي یو امتحان به درمانه مطلب خامخ راځي وبشر الصابرین او زیره ده د پاره د کلکیدونکو څوک چې کلک شو په امتحاناتو کې هغه د پاره زیره ده الذين د کلکیدونکو هغه کسان دي اذا اصابتهم کله چې ورسیږي دوی ته مصیبت یو مصیبت قالون وای دوی انا لله یقینا من خاص د الله یو و انا الیه راجعون او موږ دی الله لواپس کیدونکو دا خدای څخه د الله کدا بدن را کړو د الله ک پلار او زوی دی رانوي غستو الله را کړو رانوي غستو کمال دی الله را کړو رانوي غستو ان لله یقین موږ د الله یو و ان الیه راجعون او موږ د الله له واپس کیدونکو اولایک دا خلق چې دا په تکلیفونو کې صبر وکي کلک شي علیهم په دوی باندې صلوات شاباشه ده من ربهم طرف د رب د دوی نه الله ور باندې شاباشه وي فرښتې ورمنه شاباشې وي ورحمتونو مېرو بانتیا ده او اولایک او دا خلق هم المهتدون هم دوی دی په سم لار باندې روان اوس نه هم اعتراض چې موږ ستا پیغمبري ځکه نه منو چې ته خپل د درگاونو طواف کې او موږ درگاونو طواف نه منې کې نو الله جواب کوي چې نه د صفا او مروه درگاهونه نه دي بلکې دلته یو خزي عمل کړو هغه عمل د یاد تازه کول پر الله په ټول امت باندې دا طواف فرض کړی دی ان صفا والمروه د ابراهيم عليه السلام بيبي بی هاجر بيبي بی هغه په دغه صفا او مروه په مینس کې منډه ویلې و د دې لپاره چې خپل بچی د پاره یو څه خوراک او په پیدا کی نو دا منډه الله دومره خوښ شوی و چې الله بیا په ټول امت باندې دغه منډه لازم کړله چې دا به خامخا وهي نو ان صفا والمروه یقینا صفا ډیره او مروه ډیره من شعائر الله د نه خود دین د الله نه دی فمن حج البيت نو چا چې قصد کړو د بیت الله شریف او یعتمره یا عمر یا د عمره نو فلا جناح علیه نو نشته ګنا په د باندې ان يتوف بهم ان يتوف بهما چې طواف کې درې صفه او مروه ومن تطوع خيرا او چا چې زیات او کړنې کې یعنی حج او عمره زیات کړ ځکه طواف خو مغه و چکرې دي اخو زیات وې نشي ومن تطوع خيرا او چا چې زیات کړه نیکی یعنی حج او یا عمره نو فین الله شاکر علیم پس یقینا الله تابعدار دی یقینا الله شاکرون قدردان دی د عملونو یا قبلون کې د عملونو علیم او پوهه ذات دی او زجر ورکوي هغه چاله چې حق پټي ان الذين كننا کسان یکتمون چې پټي ما هغه کتاب انزلنا چې موږ را لګلې ده من من البينات یا ما هغه مسلې انزلنا چې موږ را لګلې دي من البينات د واضح دلایلونه د توحید ان توحید پټي والهدى او د سنتونه هدا د پیغمبر اسلام سنت والهدى او د سنتنا یعنی د پیغمبر سنت پټي من بعد ما بیناه پس دا غنا چې بیان کړي موږ لناس د پاره د خلکو د توحید او د پیغمبر اسلام لاره دا موږ بیان کړي دا او بیا یو عالم پټي انو الله وی امین بعد ما بیناه پس دا غنه چې بیان کړي مونږه د توحید او سنت للناس د پاره د خلکو فل کتاب په قران کې اولایک دا خلق کوم خلق چې د حق پټي توحید او سنت پټي یلعنهم الله لعنت کړي په دوی باندې الله ویلعنهم اللعینون او لعنت وای په دوی باندې لعنت ویونکي فرښتې نور مخلوقات په بو کې میان جناور ټول په لعنت وی چې حق پټي الا الذين مگر لعنت نه وی الذين پاکستانو باندې تابو چرا وګرځید د حق پټونه توبه یو بستله او بیا او بیا ځان سره اراده وکړه چې حق بنه پټومه واصلح او درست کړو خپل عمل یعنی آینده د حق پټونه ځان وساتلو وبینو او بیان وکړو خلکو ته چې ما اوسه پوری دغه ګناه کې زه مبتلا وم او ما اوسه پوری دغه مسله پټه کړې و فولایک دا خلق اتوب علیه مهرباني بو کې الله په دوی باندې وانا تواب الرحیم او زه توبه قبل ان کې مهربانه ذاتي ما ان الذين يكننا کسان کفرو چې حق پټ کړي او کفرونه مراد دلته حق پټول دي ځکه کفر اصل کې ویل کېږي هم دیتا د کفر خپل معنا چې دا هغه حق پټول دي خام کافر ته کافر ځکه ویل کېږي چې د په حق باندې سترګې پټي ان الذين يكننا کسان کفرو چې حق پټ کړي وماتو او مړ شو دوی وهم په داسې حال کې چې دوی وو کفارون حق پټون کې یعنی هغه حق پټولو په حالت کې دوی دوی ته مرګ راغو نو اولایک دا خلق علیه په دوی باندې لعنت الله لعنت د الله دی ول ملائکته او لعنت د ملائکو دی ول ناس اجمعین او د خلق ټولو دی ټول مخلوقات باندې لعنت وی خالدین فیها همیشه به په دې لعنت کې لا یخففهم لا یخفف عنهم سپک بنش د دوی نه العذاب او عذاب ولا هم ينظرون او نه بدوی ته مهلت ورکړي شي تر دې ځې پر دا نه اعتراضات چې پیغمبر اسلام باندې کېدل شوی پوخا نو دا ختم شو او دا نه اعتراضات چې کوم وو دا په هر مبلغ د قران باندې بم کیږي اوس آیت نمبر 103 په تنه ورسته د توحید مضمون کاملې پوره کوي نو نفي د شرک فعلی کوي وسه نفي شرک فعلی شرک فعلی تش ته ویل کیږي تفصیل وضاحت شوی دی اوس تفصیل موږ نه کوو پاغه باندې و الهکم اله واحد او حاجت روا تاسو حاجت روا یو د اله معنی موږ وضاحت کړو چې لا هغه ذات ته ویل کیږي چې تعالی القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء دا ټول تعریفونه موږ د الٰه کړیو چې الٰه هغه ذات ته ویل کیږي چې هغه ته زونه میلان کوي د وجه د تعظیم نه د وجه د جلال نه د وجه د اکرام نه د وجه د خوف او د ير نه هغه ته الہ ویل کی نو که دغه تعظیم ستا د پیغمبر نه وشو د پیغمبر ستا الہ شو کدا د یو ولی نه وشو دغه تما خوف او دغه تعظیم کوم تعظیم چې د خدای نه کیږي کومه تمه چې د خدای نه کیږي او کومه یره چې د خدای نه کیږي نو که دغه سی یره تمه او خوف دا ستا د یو مخلوق نه وشوه نو هغه ستا اله دی ښه نو الله و الهکم او حاجت روا تاسو اله واحد حاجت روا یو دی یعنی د تمه د خدای توب د مینې د خدای توب او د یره د خدای توب لایق یو الله دی تمه مینه او یره هغه چې د خدای توب ده هغه الله نه کیږي بل چانه نه لا اله نشته بل حاجت روا الا هو مگر الله دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی اوس اته قسمه دلایل ذکر کوي په دې داوا باندې ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو ول ارض او زمکه کې نو د آیات د دې آیت په اخر کې وګورئ ل آیات لقوم یعقلون دا د خبر دی خان لا ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو ول ارض او زمکه کې ل آیات لقوم یعقلون خامخا دلایل دي د الله د یووالي د پاره د قوم چکل پکې وي واختلاف الليل او پاړولو راړولو د شپې او نهار او ورځ کې لآيات لقوم يعقلون خامخا دلایل دي د الله د یو والی د پاره د قوم چکل پکې والفلک التي او پکشته کې التي هغه کشته تجري فی البحر چې روانه ده په دریاب کې بما پاغه سره ينفع الناس چې فائدہ ورکړي خلکو ته لآيات لقوم يعقلون خامخا دلایل دي د الله د یو والی د پاره د قوم چې عقل پکې وي خامخا دلایل دي د الله د یووالي د پاره دا قوم چې عقل پکې وي وبسا فيها من كل او خور کړی الله فيها په دې ځمکه کې من كل دابه د هر قسمه جاندار نه نو په دې کې لآيات خامخا دلایل دي د الله د یووالي چې الله یو الٰه دی الٰه د هغه نه بغیر بل نشته لري په دې کې د دې دلایل دي لقوم یاقلون خامخ د پاره دا قوم چې عقل پکې وي وتصریف الرياح او په چلولو د بادونو کې لآيات لقوم یاقلون والسحاب او په اوریزو کې المسخر المسخر چې تابعدار دي بین السماء په منځ د اسمان او الارض او زمکه کې لآیات لقوم یعقلون خامخ دلایل دي د پاره د قوم چکل پکې وي او زجر دی بالشرک ومن الناس او بعض د خلکو نه من غسوک هغه سوک دي يتخذو من دون الله چې نسی به د الله نه اندادن په صفت د الله کې شریکان یعنی الله یو صفت هغه بل بیانې د الله سره په صفاتو کې نور شریکي نو الله وی یحبونهما مینه کوي د مشرکان د الله سره چې په صفاتو کې خلق شریکي نو مینه کوي دوی ان د مشرکان اولیاء سره که حب الله په شان د مینې د الله یعنی د الله غونته مینه دوی د پیغمبرانو د اولیاء او د نور مخلوقات سره کوي لکه د الله مینه څه ده سجده کول طواف کول دارنګ رکوع کول دارنګ د الله په لار کې ځاني بدني او مالی قرباني ورکول دا د الله سره د مینې د وجنه خلق د عبادت کوي کنه نو الله وی دا دغه مینه د مشرکان د اولیاء او د پیغمبرانو او د نورو خلکو سره کوي یعنی سجدي ورته کوي قبرونو لای طوافونه کوي د قبرونو نه आवाज ورته کوي چې یا را ورسیږي لوی ځوانه او یا بابا را ورسیږي نو دا الله وی دا الله غونتی مینه وسره کوي دا خو یو د الله حق دی چې هغه ته आवाज وشي هغه ته سجده وشي دا هغه د کور نه طواف وشي داغه په نومه نظر نیاز وشي وغیرہ وغیرہ نو ومن الناس یو باز د خلقونه من غسوق دی یتخذو من دون الله چې نسی به د الله نه اندادن په صف انداد د ند جمع د ند د الله صفت ته ویل کی اندادن په صفت د الله کې شریکان یحبونهم مین کیدا مشرکان د دې خپل الہ سره که حب الله په شان د مینې د الله والذین واکسن امنو چې ایمان راوړې په توحید باندې اشد حب لله ډیر سخت په مینه کې د الله سره اند مؤمنانو مینه د الله سره ډیره سخت ده د مینې د مشرکانو نه د خپل الها سره او د مشرکانو د خپل الها سره مینه هغه سینه ده یعنی مشرک که یو بابا سره کارو نشنو بیا بل رواني یره بل سره کار وشي نو هغه سره کار ونشي نو به بل رواني هغه سره به وشي او مؤمن چې هغه یو الله بس یو الله له سر ټټ کړي الله کار وکي او کوونه کې بس الله نه تمي بل چا د بل چا در لنزي نو ولذین واکسنا منو چې ایمان راوړ په توحید باندې اشد حب لله ډیر سخت په مینه کې د الله سره ولو ير الذين او کچري پویدل هغه کسان دلته موږ دوه معنی کړې وي ولو ير الذين او کچري پوی یرا په معنا د رؤیت قلبي ولو ير الذين او کچري پویدل الذين کسان ظلمو چې ظالمان دي اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب کله چې ویني عذاب نو چې پوهیده په دې خبره باندې چې ان القوت لله جميعا چې قوت خاص الله سره ټول او په دې معنی پوهیدل چې ان الله چې یقینا الله شدید العذاب سخت عذاب والا دی نو د لو جواب حذف دی لما فعلوا الشرك دوی به شرک نه وکړي یعنی کدا مشرکان په دې پویدل چې قوت خو خاص الله سره دی د چې قوت د مرزونو د لری کوو قوت یو الله سره دی دا رنګ د بچو د ورکولو قوت یو الله سره دی دا رنګ د بلنې لایق یو الله دی نو که په دې باندې پویدل مشرکان او په دې باندې پویدل چې الله خو د شرک سخت سزا ورکون کړي نو دوی به شرک نه وکړي خو دوی پویږي نه لوي په خبره باندې دا یو معنا و ولو ير الذين دلته اوس رؤیت بصری ده ولو ير الذين او کچر لیدل الذين کسانو ظلمو چې مشرکان دي چې شهیدل حال انفسهم دلته حذف ده حال انفسهم لیدل دوی حالت د خپل ځانونو دلته موږ غزه کې تفصیل کړو اوس هغه تفصیل نشم تلم چې دا ولې موږ د سیمانی کوو حال انفسهم چې لیدل دوی حال د خپل ځانونو د کوم وخت حال د خپل ځان حال لیدل ایز يرون العذاب کله چې ویني عذاب یعنی هغه عذاب چې وته ملاویږي هغه حال اوس لیدل پسترګو باندې نو دلته بیا د لو جواب چې ده د لو شرطیه د دې جواب حذف ده او دا به د ایز يرون العذاب نه بعد روزي په دوه معنا کې نو معنا به د شي ګوره ولو ير الذين او کچری دل هغه کسانو ظلم چې مشرکان دي ای زیره خپل حالت د کوم وخت حالت لیدل ای زیرون العذاب کله چې ویني عذاب نو لما فعلوا شرک دوی به شرک نه وکړي یعنی کله عذاب حالت وس ولیدو دوی به شرک اونې کیس کلمه زکه چې زکه به شرک نه وکړي دوی چې ان القوت لله جميعا چې قوت خاص الله سره ټول پدی او پوښي چې الله نه څو خلاصول ولا نشته یو الله یو الله د څوک وغوړي خلاصي به او که څوک وغوړي جهنم ته به غورځي ځکه دنیا کې خدای پیران او داخله خو دې مریدانو ته وی چې بس موږ هم ذمہواران یو کنه تاسو چارڅ کوی زم ذمہوار یم زم جنت لبیم نو الله به پوښي چې جنت ته موږ څوک نشي بیولې نو ان القوه لله جميعا زکه به شرک نه وکړي چې قوت خاص الله سره ټول د خلاصولو او او ځکه به شرک نه وکړي چې ان الله شدید العذاب چې کنا الله سخت عذاب والا دی اوس دا حالت بیانې د ناکاره پیرانو او د ناکاره مریدانو شاګردانو د ناکاره علماو او د ناکاره شاګردانو د حالت بیانې چې د قران نه وختي او عقيدي خراب وي الله یو قیامت پر ورځ بیا دوی په خپل مینس کې یو بل سره پلانجي استبر الذین کله چې بیزار شي کله به چې بیزار شي الذین کسان اتبعو چې تابعداري شوی و یعنی هغه علما ناکار علماي سو او هغه پیران ناکاره دا غوی تابعداري شوی وکنه نو استبر الذين کله چې بیزار شي کسان تبعو چې تابعداري شوی و من الذين دعا کسان نو بیزار شي اتبعو چې تابعداري کړي و یعنی خپل ناکاره مریدانو او ناکاره شاګردانو نو بیزار شي دا وی په کیسه کې بنئ هر څوک په خپل کیسه کې ورا اول ولو بیزار شي ځکه چې ورا اول عذاب چوب ویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب او پری بشي د د دوی نه اسباب د خپلولۍ نو بیا وطن هغه استادي او شاګردي ویره شي هغه پیری او مریدي وطن ویره شي وتقطعت بهم الاسباب او پری بشي په منځ د دوی کې طریقې د خپلولۍ لارې د خپلولۍ وقال الذين او وای با کسان تبعو چې تابعداري کړي و یعنی هغه ناکاره مریدان او شاګردان وای به چې کله خپل دا علماي سو ګوري چې دا دوی چې گمراه کړي په دنیا کې او دوی دوی نوز بیزار دي نو چې دوی وګوري دوی به وي چې لو ان لنا کرتن کچری وې موږ له یو واره بیا تل دنیا له نو فنتبرأ منهما نو بیزار به شو موږ د دوی نه کمال کسنګ چې تبرأو منا بیزار شو زمنګ نه لکه څنګه چې موږ پری خو یوازې موږ هم دوی په دنیا کې بیا پریدو یوازې خو کوم له بیا ژوند ملاو شي قدس ژوند به چرته ملاويږي کذالک دغه رنګ الله وی یوریهما یوریهم الله خی الله دوی ته اعمالهم اعمال د دوی چې دوی په دنیا کې کوم اعمال کړیو دا غوي هغه اثر به اوس تخکاره شي د قیامت پر ورځ باندې حسرات علیهم افسوسونه په دوی باندې و ما هم بخارجین او نه به دوی وتون کې من النار د ورنا یا ایه اوس ترغیب ورکې اکل طیب لا یعنی پاک مال خړل لا یا ایه الناس او خلق کولو خره مما د هغه نه فل ارض چې پزماکه کې دي حلالا طیبا حلال او پاک حلال چې جنس پاکي او طیب چې په صحیح طریقه باندې لاس تراوړل شوی ولا تتبعوا او تابعداري مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه یقینا دا شیطان لکم استاد د پر عدو بن دشمن د ښکارا انما یامرکم بالسوء بشک دا شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء په کلمه د شرک باندې په بدای باندې یعنی په شرک باندې ځکه غټه بدی شرک ده والفحشای او په بهای باندې او لوی بهای چې دغه بدعت ده ځکه بدعت ځکه ده چې ته تعالی حیا نه درځي د پیغمبر استم دین ورانه نو والفحشای او په بهای باندې یعنی بدعات باندې او بدعات خټول د بهای کارونه دي وان تقولوا دا بدعت نه کنه چې پیله د خزر روانه کړي مولا د خزر روانه کړي او بیا الته په لاسونه ماسونه وي او دمونه پیچي د بهایي ده د خود پیغمبر او صحابانو ثابت نه دي خپل په دم واشه کور کې روانه کړي به وي چې خزمه مریضه ده وان تقولو او په دې حکم کوي شیطان چې وایي تاسو علی الله په الله باندې ما هغه صلا تعلمون تاسو په نه پويږئ چې بیا ته پیرادو کې چې د خو ناروا دی به وي چې نه د خو جایز دي او نه د علماء ویل دي جایز دي و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا تابعداري وکي ما د هغه کتاب انزل الله چې را لګل دی الله چې د قران تابعداري وکي قران خپل لار وګرځوي د ژوند نو قالو وای دوی چې بل نتبعو نه نه بلکې نتبعو تابعداري کوو موږ ما د هغه څه هغه دین الفینا چې مونږ له موږ علی پاغه باندې ابانا مشران خپل لري موږ د پلار نکه په دین باندې پریدا ساده نوی نوی خبرو باندې مغزه نه خلاصيږي او لو کان اباهما اگر چې دی دا مشران د دوی او لا يعقلون شيئا چې نه پويږي په هیڅ باندې ان د دوی مشران الله وی جاهل دي ولا يهتدون او نه دي په سم لار باندې روان ومثل الذين او مثال ومثل الداعي الذين او مثال د رابلون کې دا کسانو الذين یعنی مثال درا بلون کی دعوت ورکون کی یعنی قران ولې کوزه دعوت ورکوم قران طرف ته چې راشه دا نور علما به می دعوت ورکی قران طرف ته حق پرسته نو مثل او مثال درا بلون کو د قران الذين حق کسان لرا یعنی هغه کسان را بلی قران ته کفرو چې انکار کړی د قران نه د دې انسان حالت هم دغه سره دی خو په دې پوي کې چې څوک لګي د आवाज کوي لیکن سره نه په خلاصيږي سمون سمون کان دي د حق اوریدونه بوکمون ګونګیان دي د حق ویلونه عميون راند دي د حق لیدونه فهم لا یاکلون پس دوی کې عقل نشته الله وي که دوی کې عقل وینو دوی به شرک کوله یا یا یا یا به دوی د قران نه وختله یا ایها الذین آمنو او مؤمنانو کلوا خره من طیبات د پاکیزه او نما هغه څه رزقناکم چې درکړی موږ تاسو ته واشکرو لله او شکر ادا کوي خاص د الله ان کنتم خاص کچره تاسو یا او خاص د الله تعبدون بندگی کوونکی انما حرم بشک حرام کړی دی الله علیکم پتا سو باندې میته ته مردار او دم او وینه بهیدون کې ولهم الخنزیر او غخه د خنزیر وما او ها کلمه الله حرام کړی دا او هله چې आवाज پورته کړی شي به پاغه باندې لغیر الله د پاره د غیر الله دا کلمه الله وی حرام ده تفصیل ته شوی فمن استر پس هغه څوک چې محتاج شو په لوګه کې غیر باغین په داسې حال کې چې نو ده سرکشي کوونکې ولا عادنه او نو ده حد نه تیرې کونکې فلا اسم علیه نشتره ګنا په د باندې ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی ان الذين كنا کسان یکتمون چې پټي ما هغه کتاب انزل الله چې را لګره دی الله منل ما هغه مسلې انزل الله چې را لګره دی الله منل کتاب د قران نه ان د قران مسلې پټي توحید دی رسالت دی ويشترون به ثمنا قليلا او ورقي چې غوړه کړه له گمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې هدایت قران دی هدایت د پیغمبر سنت دی او گمراهي د قران لري کېدل دي گمراهي د الله گمراهي حق پټول دي ان اولئک دا خلق الذين کسان دي اشتروا الضلاله چې چې غوړه کړل گمراهي بالهدى په مقابله د هدایت کې والعذاب او غوړه کړل عذاب بالمغفرته په مقابله د مغفرت کې فما اصبرهم على النار نو څه شي نو څه شي کلک کړه دوی لره په ور باندې الله وی کوم د څه شي ده چې د داخله کې په ور باندې کلک کړی دي یعنی ور خوخ ده لیکن حق نه دی خوخه ذالک د عذابونه او گمراهی بیان الله د عذابونه وچو ته ملاویږي ادا گمراه چې شول بیان الله په دی وجه چې الله نزل الكتاب را لګل او کتاب بالحق چې حق کار شي او د خلکو پټ کو الله قران را لګل چې د خلکو عقيدي پاک شي عملونه پاک شي لیکن د خلکو هغه د الله کتاب پټ کړو نو ځکه ورته اوس عذاب ملاويږي ځکه ځکه اوس ګمراهي په نصیب شو وان الذين يكننا کسان اختلافو چې خلاف وکړو فل کتاب په قران کې لفي شکاکم یعنی قران وی چې توحید ومني او شرک پرې دی او دی وی نه کنه شرک څنګه پرېګه دی دا خو د اولیاء سره مینه ده موږ وی اولیاء سره مینه ناروا نه ده اولیاء سره د الله غون تمینه ناروا ده یعنی ولی ده او تو سره د الله غون تمینه کې سجدي وته کې توافونه دنه کې نظر نیاز کې دا خو د الله مینه ده دا خو به الله سره صرف کې په دې خو الله نه خوشحالي او نه په دې باندې دغه اولیاء خوشحالي بلکې دغه اولیاء په خپل په خپل ژوند کې د خلاف کړي رد کړي دي پوه شو نو ته په قران کې خلاف کې ته وی چې نه په دې خو اولیاء خوشحاليږي او څوک چې رد کوي په شرک باندې وي دا ګستاخ اولیاء ده دا اولیاء ګستاخي کوي موږ نه دا ګستاخی نه ده بلکې دا حق ښکاره کول دي وان الذين وكنا کسان اختلافو چې خلاف کوي په کتاب په قران کې لفي شکاکم بعید خامخه په خلاف لری کې پراته دي دا لری خلاف کې پراته دي یو خو هغه مخالفي چې هغه صرف خلاف کوي مقابله نه کوي او یو هغه مخالفي چې هغه خلاف هم کوي او مقابله هم کوي الله وی لفی شکاکم بعید دا په لری خلاف کې پروت د خلاف ډیر لري د الله وی تر دې ځې پورې دا دویمه برخه وا اثبات د رسالت تر دې ځې پورې دا برخه خلاصه شو د دې زینا دریمه برخه یو سلواوی نه یو 253 پورې دریمه برخه جهاد فی سبیل الله شروع کیږي او جهاد ته تر مسلې چې وی هغه ټول بیان شوی د خط ترجمه صرف واوري ليس البر نه د نیکی ان تولو جوکم چې واړوي تاسو مخونه خپل قبل المشرق په طرف د مشرق والمغرب او په طرف د مغرب ولكن البر بر من لیکن نیکی د نیکی د هغه چا یا دا بر اسم مصدر دا دا مصدر شي نو اسم فاعل به دسی شي چې ولکن البار لیکن نیک دی من هغه څوک امن بالله چې ایمان راوړ په الله باندې د ځړنه چې یو الله حاجت راو منو یو الله د مشکلاتونه وتون کې ومنلو راوستون کې ومنلو یو الله د بچو ذمہوار ومنلو د مرزونو ذمہوار الله دی تکلیفونو ذمہوار الله دی دې ته ویل کېږي ګوره لږ په دې باندې توحید باندې وضاحت وکم خیر ټایم مشتره دې درې شیونه دي یو تما یو مینا او یو یرا تما هغه تما چې د خدای نه کیږي یو تما خود مخلوق نم کې دی شي اسباب ولاندې لیکن یو هغه تما چې هغه صرف د خدای نه کیږي هغه بغیر د اسباب وي هغه ته ویل کیږي فوق الاسباب العالیه ما فوق الاسباب العالیه یعنی هغه تمه چې کې د اسباب د عمل دخل نه او یو هغه یو هغه تمه چې کې یو سبب وی چې ته یو چانه تمه وکې لکه یو چانه تمه وکې چې دا بوج را سره جیکا نو ته په دې وجه د دنه تمه کې چې د الله سره خپه دي ځوان دی ما سبا امداد وکي یا ته ته تمه کې چې قرض راکې مشکل نه به مخلاص کی یا ته ته تمه کې چې یو بل شي کې را سمرسته وکي دا تمه دنیاوی دي اسباب لاندې دي او یو تمه هغه ده چې هغه خدایي ده الهي تمه ده دا کومه تمه ده قران خپل د تمه ټول خودلې دي دې تمه ته ویل کیږي چې ته بغیر د اسباب تمه د الله نه وکې لکه زکریا علی السلام د بچی تمه چانه کړي الله نه کړي ده بچی نشته ده په سوره مریم کې براشي بچی نشته ده او الله له سوال کوي چې یا الله لا تزرنی فردا ما یوازې م پرېګدې یا الله مال بچی راکې دا کومه تمه ده دا د خدای توپ تمه ده دا تمه کته د بل نه وکړه د الله نه بغیر دې ته ویل کېږي چې دا بل څوک الٰه غنل بل څوک خپل الٰه منل لکه مخکې چې الله وی چې الٰه بل نشته ده پوه شو دا رنګ دا تمه چې موسی علی السلام یو ځکه غیر شو شاته فرعون دی او مخکې دریاب دی نو په دغه ټایم کې چې انسان د انسان د وسی وي نو خلاصون لار شته نشته لري کنه یکه د انسان په طاقت پوری شي نو څوک خلاصوي نشي لیکن تما موسی علی السلام د چانه و د الله نه و ځکه دغه ټایم کې بنی اسرائیل موسی علی السلام ته وی یا موسی دا خو مونږ گیر شو مو خو گیر شو شاته فرعون دی او مخکې دریاب دی اوس به څه کوو نو موسی علی السلام ته یریږي ما ما سم خدای شته دا د موسی علی السلام کومه تمه د الله نه و خدای تمه د الله نه و الهی تمه د الله نه و نو الله هغه سم دادو کو دریاب پمینس کې وته بیل کړو انسان خو نشي بیلوله دا رنګ ایوب علی السلام بیمار دی او ایوب اذ نادى ربه په سوره انبیاء کې براشي او یاد ک ایوب چې आवाज کو خپل رب له چې یا الله ما ته تکلیف رسیدلې مریض یم بیمار یم او مال شفا راکې نو دغه د شفا تمه د چانه و الله نه و طبيب ډاکټر ور دوايي ورکوله از اسباب ورکول دوايي لیکن شفا ډاکټر نشي ورکوله نه طبيب درکوي شي شفا به الله درکې دوا خو یو سبب ده لیکن دوا چې ده شفا نشي درکوله دا تمه د شفا د الله نه کیږي ته ویل کیږي دا تمه الهي یا دا تمه خدای د خدای توبه همدارنګه مینا وایله مینا واخله دا مثالونه ډیر دي خان دغه د تمه د خدای توبه په صورت صورت انبیا کې براشي په صورت انبیا ولا سم سي پارا لګو ګوره دا یو زه وګوره صرف دا تمه د لګ دا شی واضح شي ځکه نوی مرګري دلته لګ چپوي شي لګ سوره انبیاء ولسمه سپاره چې د خدای توپ تم سره کم ده آیت نمبر آیت نمبر شپږ بیا وګوره پنځم رکو پنځم رکو د ولسمې سپاره آیت نمبر شپږ اویا واویا ونوحنا او یاد کنوح علی السلام اذنا دا کله چې فریاد وکړو بن قبلو پخوا فریاد څنګه وکړو یا الله د فریاد وکړو چې یا الله یا الله یا الله مدد د فریاد د کنه الله لا رابل رابلل دي د الله فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه مونږه دلرا د د فنجیناو نو خلاص کوم نوح علی السلام او اهله او اهل د نوح علی السلام من الكرب العظیم د مصیبت لوینا په مصیبت کې اخته قام د خبره نه منله نو الله له فریاد وکړو الله دې او د اهل بش کړو ونه دنیا تبا کړه دا فریاد دغه تمه د چانه د نوح علی السلام وشو د الله نه وشوله دا رنګ مخکې وګورئ آیت نمبر 3 اتیا وګورئ همدغه همدغه مخکې بل پاڼه باندې آیت نمبر 3 اتیا و ایوب او یاد کا ایوب علی السلام اذ نادا ربو کله چې فریاد کو خپل رب لا چې انی مسن یزر چې یقینا ما ته رسیدلې تکلیف بیمار مې یا الله څو کارونه مریضو ایوب علی السلام وانت ارحم الراحمین او ته رحم کوونکې د مهربانونه فاستجبنا نو قبولتیا وکړه موږ له د ایوب علی السلام فکشفنا ما به من الذر نو لری کړو موږ ما هغه تکلیف چې په د باندې و من الذر د بیمارۍ نه واتینا او ورکو موږ دته اهل او اهل د ومستم په شان د دوی ما هم د دوی سره نور یعنی د دنا ټول بچیم لاړو ارڅوک تنه لاړو مالم ختم شوو غریب شوو ارڅ الله ما به تویر کړو دا رنګ یو پانه واړه وای آیت نمبر آیت نمبر واته وګورئ وزنون او یاد ک مئی والا یونس علی السلام د مئی په خېټه کې ګیر دی او د مئی د خېټه نه راوتل ممکن دی نه دی ممکن کنه د مې د خېټه نه راوتل ناممکن دي چې مې وخوړي لیکن یونس علی السلام الله لا الله نه ختمه وکنه د خدای توبه الله له سوالو کو وزنون او یاد کمې والا اذهب مغاظبا کله چې لاړو د خپل قوم نه غوسه کوونکې فزن نو ګمان وکړو چې الله نقدر علیه چې تنګي برانه ولومږه په د باندې فنادا غلط مې وخوړو اوږده کیسه ده نو فنا ده نو فریاد وکړه الله لفظ ظلمات په تیارو کې په تیارو کې ځکه چې یو خو د سمندر تیاره و بل د مې په خېټه کې نه نو نو په تیارو کې الله له आवाज کو چې الله اله الا انت چې نشتره بل حاجت روا اله نشتره ته مې د خدای توب لایک الا انت مگر ته یا الله تم مې صرف تانه کی ستانه بغیر د بل چانه مې تم نشتره سبحانك پاکی د تعالی یا الله انی كنت من الظالمین یقینا زیما د کمه کونکو نه ځان لا ظالم پیغمبر له ظالم نشي ویل خام نو فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه موږ له د یونس علی السلام ونجیناه او خلاص کو موږ د یونس علی السلام من الغم د غم نه غم نه خلاص کو وکذالک ننجل نو دا شوبه راځي چې دا خو پیغمبران دي کنه موږ وګوره موږ ګناګار یو موږ به خامخ د اولیاء په واسطه باندې ورزو الله لا او پیغمبران او اولیاء خو به ډایرک الله سره کانټیکټ کی الله وینا وکذالک ننجل المؤمنین او دغه رنګ موږ خلاصو مؤمنان چې هر مؤمن وی چې خلاصو ما ضرورت ته نشته چې د چا په واسطه راشي هر مؤمن به د یونس علی السلام د یونس علی السلام غونډه خلاصوم هر مؤمن به د ایوب علی السلام غونډه خلاصوم هر مؤمن به زه د نوح علی السلام باندې د نوح علی السلام غو د خلاصوم بل وګورئ و زکریا او یاد ک زکریا علی السلام اذنا دا کله چې आवाज کو رب خپل رب لا تی وی چې ربي ورب زما لا تزرنی فردا م پرېګه دې مال را یوازې یا یوازې اولاد منشتره نو یا الله یواز مې پرېګه د اولاد راکا نو د اولاد تمه د چانه وکړه الله نه وکړه وانت خیر الوارثین او یقینا ته غره وارث ورکونکې نو فاستجبنا له نو قبولتیا وکړه مونږه د زکریا علی السلام اولاد چا ورکو الله ورکړو او وهبنا له یحیی او بخو مونږه دته یحیی علی السلام د یحیی علی السلام زوی الله ورکړو واصلحنا له زوجه او درست کړه مونږه دته بیبي د شنډه وا هغه مو تروغه کړل انهم اوس قانون ذکر کوي خان انهم یقینا دا پیغمبران چې دي کانو یسارعون ودوی منډي وهون کې فل خیرات په نیکو کې یدعوننا او رحمت کولوي منګه یا الله مدد یا الله مدد دا به وي رغبن په خوشاله کې ورهبن او په غمونو کې که په خوشحالي و نو وی یا الله مدد او که غم بو نو یا الله مدد وکانو لنا خاشعين او دوی زمنګ نه یریدونکې دا د تمه د خدای توب یو مثالونه وخا دا ذکر کړی الله قران کې ذکر دي نو چې دا تمه د خدای توب ستاسو چا نه الله نه دا رنګ یره د خدای توب دا ستاسو الله نه او مینه د یره هغه یره چې د خدای نه کیږي لکه فرعون چې تبا کړي دا رنګ د نوح علی السلام قوم تبا کړي قوم عاد قوم سمود تبا کړي نور قومونه تبا کړي دي دا یره الله نه پکار ده چې هغه تبا کولم کوي کله کله چې په قهر کې راشي او یو مینه ده چې مینه د خدای توبه لکه سجده شو طواف شو نظر نیاز شو قربانی بدنی او مالی دا ټول و امن بالله نیکی د نیکی دا غچا یا نیک دا غسوک امن بالله چې ایمان راوړ په الله باندې تم د خدای توب مینه د خدای توب ير د خدای توب یو الله نه وکړله بل چانه نه ول یوم الاخر او ایمان راوړ په ورځ د آخرت باندې ول ملائکه په ملائکو باندې ول کتاب او قران باندې ول نبینا او په پیغمبرانو باندې واتل مال او ور کړو مال الله به سره د مینې د الله نه یا سره د مینې د مال نه خین خشه خرج کړي د الله په لار کې ذویل قربا خپلوانو ته ول یتاما مسکینا یتیمانانو ته ول مساکین او مسکینانو ته ابن سبیل او مسافر ته وسائلین او غختونکو ته وفي الرقاب او په آزادولو د چټونو کې واقام الصلاه او جاری کوي منځوات زکات او ورکي زکات والموفون او پوره کون کې بیا عادم د خپل وادو اذا عادو کله چې وادو کې مقرر شوی دی په تاسو باندې قانون د قصاص فل قتل په قتل کې الحر آزاد دی بل حر په بدله د آزاد کې ول عبد بل عبد او غلام دی په بدله د غلام کې ول انثى بل انثى او خزه د په بدله د خزه کې فمن عفي له ان چا چې ظلم کړی دی امغنه بدله غستل کیږي فمن عفي له او چاله چې معفي وشوله نو هغه څوک چې معفي وشوله هو غله من اخيه طرف د ورور دا غنه شي انثى شي نو فتبعون نو ورپسې کېدل دي د مقتول والو پسې قاتل د مقتول والو ته قاتل والو پسې ورپسې کېدل دي بالمعروف په خه طریقه باندې یې تنګي دي نه و اداء الیه به احسان او ادا کول دي قاتل والو ته ان هغه چا چې ظلم کړی الیه دې مړ والو ته به احسان په خه طریقه باندې ذالک د دیت چې ما مقرر کو تخفیف د دیت قانون یا قصاص او دیت دواړه ذالک دا تخفیف اسانتیا ده من ربکم طرف درب تاسو نه ورحمتونو مهربانتیا ده فمن اعتدى او چا چې زیاته وکړو بعد ذالک پس د دې صلح نه صلح وکړه او بیا بدلی غسل کوشش کو نو فلو عذاب عظیم علیم نو در پر عذاب درناک دی ولکم فی القصاص او استاد پر په قانون د قصاص کې حیات ژوند دی خپل ژوند یا اول الالباب او عقل مندو لعلکم تتقون خامخاج تاسو یریګی د الله نه کتب علیکم مقرر شوی لپاره تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته علامات د مرګ ان ترکه خیره کچری پریګدي کچری پری پر خودو مال مقرر شوی د الوصیت وصیت للوالدین مور پلار ته کمور پلار ژوندۍ مور پلار ته وصیت کی ولقربین خپلوانو ته کمور پلار نه خپلوانو ته به وکي بالمعروف په قانون د شریعت باندې حقا علی المتقین لایق دا خبره ان د قانون د شریعت چې ما پسې به د شریعت مطابق به رسم ریواج کیږي د شریعت مطابق زما دغه دغه رسم ادا کړي یا زما مال تقسیم کړي حقا لایق دا خبره علی المتقین په متقینانو باندې فمن بدلو نو هغه څوک چې بدل کړو دا وصیت بعد ما سمعو پس دا غنه چې اوریدل او دی وصیت لره ان یو وس یو وصیت اوریدل او هغه وارث هغه وصیت بدل کو فینما اسمه پس یقینا ګناه د بدلولو دی وصیت علی الذین پاکستان باندې دا یو بدلونه چې بدل کړو دا وصیت ان الله سمیع علیم یقینا الله اوریدونکو په یاد ذات دی فمن خاف پس هغه څوک چې پوه شو مې موسین د وصیت کوونکې نه جنفنه غلطی کې میلان ګناه ته او اسمنه یا قصدن میلان ګناه ته نو فاصله بینهم نو درست کړو دا وصیت په خپل مینس کې نو فلا اسم علیه نو نشتره ګنا په د باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کوي رو باندې دا نور سبا وي دعا وکړه د مولا عمل کول تفصیل سبا ان شاء الله